ناپاک خزي د ناپاکو سړو د پاره دي او ناپاک سړي د ناپاکو خزو د پاره دي پاک خزي د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو خزو د پاره دي د دوی لمن پاک ده د هغه خبرونه کوم چې دا خلک ورپسې جوړوي د دوی د پاره بخنه او د عزت رزق دی